ورځ باندې بې حده بې اندازې کبان به د دریاب په سر د پاسه ګرځېدل باقی ورځو کې به نه ښکارېدل دې صبر نه شو کولی او د الله د حکم خلاف چل ولې شروع کړه حیله یې شروع کړه کب به راونیو د لکې نه به وتړو د سیند په غاړه به تار پسه پورې وتړل دا خالي روز چې به تېره شوله نو دا کب به بیا د اوبو نه راوویسته د لکې نه به تړلی او بار به یې راوویسته وی دا مې د خالي په ورځ نه دي نیولې د اتوار په ورځ مې ونیوه څه وخته پورې دغه چلول کو بیا دې نه پس د دریاب په غاړه باندې تلونه او حوزونه جوړ کړل او د دې دریاب نه ورته لښتي راوستل د خاري په ورځ به د تلو ورخ کولو که او د سیند نه به اوبه او کبان د تالاب ته راغلل چې تالاب به د کبانو ډک شو بیا به ورته ورخ بند که دیوال به ورته وو نو کم غریب خو بیا په دیوال الوتې نه شو نو په تلو کې به پاتې شو د اتوار په ورځ به تلو ته ورغلل هغه تلو نه به ټول کبان راوویستل وی بیا دا موږ د اتوار په ورځ کار وکړو څه وخته پورې دا حرکات یې کول خدای له دوکه ورکوي نو خدای نه دوکه کېږي ځان له دوکه ورکوي بیا دې نه پس ښکاره خلاف ورزي شروع شوله او په دریاب کې کبان دی د خالي پر ورځ باندې مرانیول قوم بیا دوه ډلې شو یو ښکاریان او یو نیکان خلک چې دوی ته واز او نصیحت کو چې د الله د حکم خلاف کار مه کوئ ښکار مه کوئ نو د ښکار نه منې کولو والا ډله یوه او ښکاریان بله ډله او ښکاریان د ښکار نه منې نه شو دا اتمه ډله چې وعظ او نصیحت کو بیا هغوی دوه ډلې شو یوه ډله خاموش شوله هیڅمي کې نن ولې ورته وعظ او نصیحت کو او بله ډله بیا هم وعظ او نصیحت یې ورته برابر کو چې نافرماني مه کوئ او دې خلکو چې دا کم ښکار نه کوي دوی د ښکار کوونکو سره بایکاټ داسې وکړ چې کلی ورسره تقسیم کړ نو ښکاریان د کلي یو طرف ته اوسېدل او نه ښکاریان بل طرف ته اوسېدل دا څوک چې په وعظ او نصیحت باندې ستړي شو نور وعظ نه کوي نو دوی دې واعظانو ته وی ولې دې خلکو ته تاسو وعظ او نصیحت کوئ په دوی عذاب را روان دي به الله تبا و برباد کړي نو هغوی ورته وایي موږ به خپل رب ته خپل عذر پیش کړو چې یا الله موږ خو تر اخره پورې منې کول خو نه منې کېدل نو قوم ټول درې ډلې شو یو ښکاریان دویم واعظان او دریم د وعظ نه ستړي خاموش یو ورځ د سهار د ښکاریانو په دې حصه کې خاموشي وه نو دا نیکان خلک په خپله علاقه کې او وی چې د دې حلق نه خاموشي ولې ده راغی چې وی ګورو چې څه چل خاموش دي خلک او چې دا نیکان خلک هلته ورغلي نو د هغه ښکاریانو نه بیزوګان جوړ شوي او د چا نه خنزیران جوړ شوي کم چې بوډاګانو هغه بوډاګانو نه خنزیران جوړ شو او کم چې ځوانانو د هغوی نه شادوګان بیزوګان جوړ شو دا د نیکانو خلکو چې ورته کتل نو د شکل نه به پېژندل چې دا هغه پلانې دی دا پلانې دی او نور په څلورو خپو باندې یو لکې وې او خنجیران او بیزوګان کې جوړ شي نو دې نیکانو به تپوس کاله کپلانې نه نو دې جړل به خبرې به نه شو کولای سر به وخدو چې او پلانې یې ما درې ورځې پورې دا بیزوګان او خنزیران جمدي وو او د هغې نه وروسته بیا ټول ختم شو مړه شو دا موجوده بیزوګان او خنزیران دا د هغوی نسل نه دی بیزوګان او خنزیران د دینه مخکې مو او اوس هم شته قیامت پورې به وي خو هغه کم قوم نه چې الله بیزو او خنزیر جوړ کړ هغه قوم ختم شوی د هغوی نسل باقي نه دی پاتې شوی واسألهم عن القرية التي تپوسو کې تاسو وسألهم تپوسو کته هم د دغه خلکو نه عن القرية التي د هغې ښار په باره کې كانت حاضرة البحر چې د دریاب په غاړه باندې و دا کلی او دا ښار د دریاب په غاړه و د بحر قلزم په غاړه ایله ښار دی اذ یعدون فی السبت په کوم وخت کې چې دوی د حد نه تجاوز کړو فی السبت د خالي په ورځ کې د خالي په ورځ د حد نه تجاوز کړو ښکار به کو اذ تأتیهم حیتانهم په کوم وخت کې چې راتلل به دوی ته کبان د دوی لما تعذون قوما ولتاسو وعز کوي یو قوم ته اللهم اهلكهم چې الله دغه قوم هلاکون کړي چې الله یې تبا کوي نو داسې تبا کېدونکي خلکو ته وعظ ولې کوي او معذبهم یا الله دوی له عذاب ورکوونکي دی عذابا شدیدا ډېر سخت عذاب دا کم خلک چې په وعظ او نصیحت ستړي شو نور وعظ نه کوي نو دوی دې واعظانو ته وایي وإذ قالت أمة منهم هغه وخیات کچی او ډلې د دوی اویل لم تعظون قوما ولتاسو وعظ او نصیحت کوي یو قوم ته داسې قوم الله مهلکهم چې الله هلاکونکي دي دوی لره فلما نسو ما ذکرو به پس هر کله چې هیر کدی ما هغه څه ذکرو به چې دوی ته په نصیحت ورکولی شو انجینا الذین ینهون عن السوء موږ نجات ورکړو هغې خلکو ته چې منې کولی کول د بدۍ نه ناغیلم نجات ورکړو واخذنا الذين ظلموا من اولی ول هغه خلک چې ظلم یې کو بعذاب بئیس په ناکار عذاب هم اولی ول ولې بما کانو یفسقون په دې وجه چې دوی نافرمانی کوله د بیکار خلکو نصیحت بالکل ایر که لکه چې اورېدل یې نه دی نو ناصحین او واعظین هغه هم بچ کړل او ظالمان چې دي د هغوی له عذاب ورکړ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دې آیات ته به کتل او جړل به چې دې کوم خلکو وعظ او نصیحت کو نه هغوی خو بچ شو او چا چې ظلم کو ښکارې کو ناتبا شو او دا چا چې سواز کړو او بیا خاموش پاتې شو د هغوی پته ونه لګي چې د هغوی څه چېله شو نو دې باندې بیا جړل چې هغه وعظ یې څه حده پورې کړو بیا ستړي شوي دي خاموش دي د هغوی پته ونه لګېدله نو دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا غي شاګرد دی اکرمه نو اکرمه ورته ویل وی چا چې وعظ کړی دی او منې کولې کول هغوی الله بچ کړل انجینا الذین ینهون عن السوء چې د بدې نه منې کول کول هغوی یې پټ کړل اوس دا د بدې نه منې کول چې کول د دې الفاظ دې کې عموم دی او عموم د الفاظو دلالت کوي په دې چې کوم د نصیحت نه ستړي شوي دي نو دې دواړو ډلو ته نجات ملو شوی دی چې دا کم ستړي شو په واز او نور واز نه کوي هغوی ته هم نجات او چا چې اخره پورې واز کو هغوی ته هم نجات او صرف ظالمان ونیوی شو اخذنا الذین ظلمو چا چې ظلم کو هغه گرفتار شو په عذاب کې کم خلک چې د اول نه تر اخره پورې وعظ او نصیحت یې کو نو د هغوی شاباسې ذکر شو انجینا الذین ینهون عن السوء هغوی ته شاباس ویل شوي دي هغوی بچ شو او دا کم خلک چې خاموش دي وعظ او نصیحت نور نه کوي خاموش شو نو د دوی په خاموشۍ باندې الله په دوی هم خاموشي وکړه د دوی نوم یې وانه غوښته چې بد شو که غرق شو د دوی نه الله خاموشي وکړه ابن کثیر تفسیر دلته وایي فنص على نجات الناهین لأن الجزاء من جنس العمل جزاء د جنس د عمل نه ده فهم لا يستحقون مدحا دا چې څه وخت پورې واز او نصیحت کړی وي او بیا خاموش شو نو دوی د مدح او د صفت مستحق نه دي فیمدحو چې د دوی د صفت وکړی شي ولرتکبو او دوی ارتکاب هم نه دی کړی عظیما د یو ګناه عظیمې فیضمو چې مذمت یې وشي په دوی باندې الله خاموشي وکړله نو عکرمه چې خپل استاد ته دا جواب وکړ نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو او دله په اعلان کې یو کمیس ورکړ چې تا ښکلې خبره راته وکړله نتیجه دې ښکلې بیان کړله فلما اتوا عما نهوا عنه پس هر کله چې دوی د حد نه تجاوز وکړ په هغې کار کې د کوم نه چې منع کړی شوي عطا او سرکشي وکړله عما نهو عنه د کوم کار نه چې دوی منع شوي قلنا لهم کونو قردتا من دوی ته وویل چې شی تاسو بیزوګان شادوګان خاشعین خوار او ذلیل وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ده الله قد طرفنا یو اعلان شوی يهوديان د تورات په احکامو باندې عمل پریږدي نو قیامت ته نږدې په دوی به یو وخت داسې راشي چې الله به په دوی خامخا داسې څوک مسلط کوي چې دوی ته به سخت سخت تکلیفونه رسوي او دوی به محکومانه زندگی تیروي حاکمان به نه وي نو کله چې یو بادشاه راځي وایي ټکی یې کله چې بل بادشاه راځي وایي ټکی یې چل پې زده کوي د پیغمبر علیه السلام زمانې پورې خو مجوسیان راتلل آتش پرست او ټکسونه به یې پرې لګول او والته کول به بیا وروسته د مسلمانانو د لاسه والته کول خوړل نو د دوی به خپل حکومت نه وي موجوده وخت کې که د بني اسرائیلو برای نام حکومت دی دا د امریکې برطانیې وغیره د لوبو ګډاګي هغوی یې لوبۍ را لوبۍ خپل حکومت یې نشته وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ هغه واقعات کا چې ستا پروردګار اعلان کړی دی خبرې ورکړې دی لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ چې خامخا به الله مقرر کوي په دوی باندې الى يوم القيامة د قیامت درجه پورې من هغه څوک یسومهم چې دوی ته به ورسوي سوء العذاب ناکار عذاب اخر کې عیسی علیه السلام چې د اسمان نه راکوز شي د هغه د تېغ نه به ټول اوځي چې کوم مسلمانېږي مسلمانان به شي او چې نه مسلمانېږي هغه به کوتره شي ان ربک لسریع العقاب بیشک ستا پروردگار لسریع العقاب ډیر جلد عذاب ورکولو والا دی وانه لغفور الرحیم او بشک دا الله پاک بخون کې مهربان دی څوک چې نافرمانی کوي هغوی له عذاب ورکړي ان ربک لسریع العقاب بېشک ستا پروردګار ډېر جلد عذاب ورکولو والا دی شریرانو ته دا قوم تس نس شو مختلف اطرافو ته لاړل هغه قوت یې ختم شو مختلف مذهبونه پکې پیدا شو نو یو قوم چې متفق وي دا ته د الله یو انعام دی او کم قوم چې جدا جدا شو ټوکړې ټوکړې شو دین د الله غا احسان پورته شو مهرباني کې پورته شوله نو دا قوم الله ټوکړې ټوکړې کړ وقطعناهم فی الارض امما من خواره واره کړه ټوکړې ټوکړې کړه دې لره په دې ځمکه کې مختلفې فرقې منهم الصالحون بعض د دین نیکان دي ومنهم دون ذلک او بعض د دین نور خلق دي نیکان نه دي کله خوشحاله او کله پې سزاګانې چې دوی الله طرف ته رجوع کړي فخلف من بعدهم خلف پس دوی نه رستو ناکاره نایبان راغلل فخلف من بعدهم پس راغلل د دوی نه رستو خلف ناکار وارثان ناکار نائبان ورث الكتاب چې هغوی وارثان د کتاب شو یأخذون عرض هذا الادنا چې هغوی اخیسته عرض هذا الادنا اسباب د دې دنیا د دنیا د دې زندګۍ معمولی معمولی څیزونه دا په حرامکارۍ په رشوت باندې دا به اغشتل ویقولون سیغفر لنا او دوی وای سیغفر لنا زرد چې من ته به بخنه وشي څه پکې نیکان خلک وو پخواني او د هغې نه وروسته بیا پدان خلک رالل چې د تورات وارثان شو د دنیا معمولی معمولی څیزونه دا به یې واغشتل او د تورات آیاتونه هغه به یې پټول ګډوډ کول په رشوتونو باندې د تورات خلاف فیصلې به کولې او که چا به ورته چې دا څه کوي دا خو د تورات خلاف کار کې وی بس من خو د نیکانو خلکو اولاد یو پیغمبر ذاتان یو او من به وبخښل شو الله به بخي نحن ابناء الله من د خدای دو زامن یو و احباؤه د خدای دوستان یو من به بخي ګناه بم کو او بخي بم نو په دې عقیده باندې آینده د رشوت اغشتلو د دې معنی کارونه به نورم کول نو په تیر شوي وخت کې د ګناه په کار پېمانتیا نه وه آینده د ګناه د کولو ارادې یې وي او امپلار نکم ډېر ښه خلک دي موږ به خدای بخي په تورات کې دینه وعده نه واغشته شوی چې دا خدای پاک ته به د رښتیا خبرې نسبت کې د دروغو به نه کې دا وعده ترې نه واغشته شوې چې د الله دا حکمونه دې کې به د ځانه کمې زیاتې نه کې د دې به تورات لوستو دا عبارت به پسې راته او بیا به یې سترګې پټې وې د ګناه کار به یې کوو تورات کې به ادلې بدلې کو رشوتونه به وشتل وی به دا راته خدای ویلي دي الم یؤخذ علیهم میثاق الكتاب آیا نو اغشت شوی د دینه وعده محکمه په کتاب کې الله یقول علی الله الا الحق چې دوی به نه وي په الله پاک باندې مګر حق خبره به کوي دا وعده نه وه غشتې شوې ودرسو ما فیه او دوی لوستل ما هغه څه فیه چې په دې تورات کې دا احکام په تورات کې دوی به لوستل او بیا به پرې عمل نه کوو والدار الاخرت خیر للذین یتقون او خامخا کور د اخرت اخرت کور جنت خیر بهتر دی للذین یتقون هغه خلکو د پاره یتقون چې د الله نه یریږي کور د آخرت جنت د متقیانو د پاره غوره دی افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ والذین یمسکون بالکتاب او هغه خلک چې منګولې لګوي په کتاب باندې واقاموا الصلاة او منځ قائموي انا لا نضيع اجر المصلحين بشک من نه ضایع کوو اجر او ثواب د نیکي کوونکو کم خلک چې نیکان دي د هغوی اجر او ثواب الله وایي نه ضایع کوو والذین یمسکون بالکتاب هغه خلق چې هغوی تمسک کوي منګولې لګوي په کتاب باندې صرف د الله کتاب ځان سره ساتل نه صرف تعظیم نه بلکې پابندۍ سره په هغې عمل کول دقه تمسک دی کتاب صرف ویل نه چې تلاوت یې کې او زړه پورې جوخ کې او په سر یې کې دی ښکلی کې نه دې کتاب کې چې کوم حکمونه الله را لېږلي دي پابندۍ سره په دې باندې عمل وکړي نو دې ته تمسک وایي ورسره بیا واقام الصلاه منځ به هم قایموي پابندي به د مانځه کوي نو د الله د حکمونو پابندي د دې خاص نشانی منځ کول دي او کوم بنده چې مونږ نه کوي دی د الله د احکامو پابندي نه کوي چې کوم د مانځه پابند شو نور کارونه به ورته الله اسان کړي دا ځکه چې مونځ د دین ستن ده الصلات عماد الدین چې مونځ یې راغورځو ټوله آبادي د اسلام یې راغورځوله و اقام الصلاة د منځ پابندي به کوي آداب شرایط د هغې پوره پابندي به کوي په مانځه کې به کوتاهي نه کوي یو بنده په مانځه کې کوتاهي کوي بیا دې ډېرې ډېرې وظیفې کوي نو د الله پلي دې دا وظیفې هم کار نه کوي چې مونځ یې برابر نه کړ نو وظیفې یې کار نه کوي والذین یمسکون بالکتاب او هغه خلک چې پابندي کوي د کتاب منګول لګي په کتاب باندې واقام الصلاة او منځ قائموي انا لا نضيع اجر المصلحين بشک من نزای کو اجر او ثواب د نیکی کوونکو یعنی توبه او اصلاح حال دروازه کولاوله کدا شریران د تورات اصلي هدایات اومني عمل پی شروع کی د هغې موافق د قرآن لمن ونیسي د الله بندګي مونځ شروع کړي خپله اصلاح وکړي د نورو اصلاح ته متوجه شي الله به د دوی ثوابونه ضایع نه کړي وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة بني إسرائيل تا تورات ورکلی شو وی دا څنګه ومنو چې دا د الله کتاب دی الله دې من څه په خپله ووایي موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ الله ورته یې ځان سره کسان راوله د دې قوم مشران ممبران چیرمنان راوله چې زه ورته ووایم او یا کسان کوه تور ته بوتلل په کوه تور باندې الله پاک ورسره خبرې وکړې دا زما کتاب دی موسی علیه السلام زما پیغمبر دی دوی وې دا خو به غر په شا څوک ولاړي خبرې به کوي نو ته داسې وایې نو موږ څه ووایو چې دا خدای دی او که نه لږ راته خدای مخامخ وښیه دا خبره د ګستاخي او د بې ادبۍ چې وکړله نو بس الله مړه کړله بیا موسی علیه السلام الله ته سوال مینت جاري وکړي چې خدای دا راله ژوندي کړه جمدی اکرل کلی ترالل او اے اللہ پاک رب سره خبرو کې دا زما کتاب دی په دې باندې عمل کړی خو چې ته داسې ګران ګران ځای پکې راغی او نم شکر نه هغه خیر دی پرې دی دی پکې ورته ځان وویله چې که بعضې دی پکې ګران نو عمل کې په نه شکر خیر دی پرې دی تورات اصل ګرانو چې دا ټکې پکې دې خلکو واورېد چې خیر دې پرې دی نو بس وې په دې خو موږ عمل نشو کولی تورات خو ډېر ګران دی نو چې د تورات د عمل نه دوی مخ واړو نو الله پاک دې دا ځمکه را جدا کړله د دوی دا ځمکه یې راجدا کړه داسې یې پورته کړله د پرنې پې ځوان ته ویلي منې که نه منې تورات چې دا غر در باندې دا خلاص کړ دا غر یې ورته اوچت کړ نو چې د دوی د غر اوچت شو د دوی د پاسه را ځوان ونیو وې منې که در خلاص یې کړم چخنم کړ فورا په سجده پرېوتل خو د دوی ما جیبه سجده وه تندې یې نه لګولې دا یو ورخ ولګو په یو سترګې بره کتل چې راغورځي که نه راغورځي وی بس منو منو غر مرا غرده و منو غر ته خو پاس لري واذ نتقنا الجبل فوقهم هغه واقعات کا چې موږ غر پورته کړ د دوی له پاسه کأنه ذلة لکه چې دا یو سفر و د دوی له پاسه سفر لاندې او دا تپته لګي دا سفر را غورځي نو سونه یې راوي نو دا غر دا چې اوچت لکه سفر و پدې دا تورات او په دې کې احکام دا والے ښه قوت سره ونیسي واذکرو یاد کړئ تاسو دپاره د عمل ما هغه څه فيه چې په دې تورات کې دي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو بچ شئ سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين